پس د سورۃ الانفال نا نازل شوه دی او ترتیب د سوراتونو کې دریم نمبر دی پس د سورۃ البقره نا سمیر الرحمن دغه د کوم یو طالب د مستقل کینین او هغه کته کوسکا مېلمنو ځای دی مېلمانه سره پرې ده مخکې بیا ځای ځای نیولي مېلمانه راشي او بیا دغسې ګرځي سورة سورة آل عمران په نزول کې یو کم نوی پس سورة انفال نه او ترتیب د سورتونو کې دریم نمبر دی پس د سوره بقره نه ربط دی سورت د مخکې سورت سره په ګڼ وجوه باندې دی یو دا چار کله مخکې سورت کې سلور مزامین ذکر کړی وو داغه نه تفصیل زیات کوي د دې وجنه ورپسې راړو یا مخکې صورت کې اخر کې ویلو فانصرنا علی القوم الکافرین زمونږ امدادو کې الله د کافرانو خلاف نو کافران سوق دي نو دې صورت کې اول کې هغه مسله ذکر کوي چې دا غي نه انکار کوي نو هغه کافر دی هغه مسله دا ده الله لا اله الا هو چې دې مسلې نه انکار کوي د دیو جنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې عجز ذکر کړو داغه الہ د یهودو چې هغه الہ ګرځول او چې هغه بقره وا نو دې صورت کې عجز ذکر کوي د الہ د نصاراو چې هغه حضرت عیسی علیه السلام حضرت مریم چې هغه ورته الہ ویلی وو د دیو جنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې سلور نوی آیات کې آیت نمبر 94 کې مباهله د يهودو سره نو دې صورت کې آیت نمبر 61 کې مباهله د نصارا او سرا د دیو جنا ور پسې راړو چې مباهله د يهودو او مباهله د نصارا او سره یو ځای شي یا مکی صورت کې د مشرکینو شبهه وقالو اتخذ الله ولدا او دا غي پنځه جوابونه کړي وو نو دې صورت کې به پنځه اقوال د بزرګانو ذکر کړي چې وګوراغه پنځه مشران دا غي اقوال چې هغه ټول الله ته محتاج دي الله ته عاجز دي د دیو جنا ورپسې راړو یا مخکی سورت کی قوانین ذکر کړل د ملک د اصلاح او د کور د اصلاح مخکی سورت کی قوانین ذکر کړل د ملک د اصلاح او د کور د اصلاح نو دې سورت کې قوانین ذکر کړي د اصلاح د جماعت چې جماعت به څنګه جوړې دا غي اصلاح به څنګه کې د دیوا جنا ور پسې راړو نورم ګڼ وجوه دي امتیازات د سوره آل عمران دا سورت ممتاز دے د نور سورتونا ورد دا غوصولو د نصرانیتو هغه په دې سورت کې ذکر کوي دارنګ دا سورت ممتاز دی په آیت نمبر 18 اتلسم چې داسې سورت چای کې داسې آیاتی چای کې دعوت توحید باغی باندې ادله ثلاثه او ثمره د دلایل وی نو دا سه آیات په سوره آل عمران کې آیت نمبر 18 اتلسم دی چای کې داوړ صورت پاغي باندې ادله ثلاثه دلیل عقلی نقلی وحی او ثمره د دلایلو او تفصیل به په خپل ځای کوو دارنګ دا صورت ممتاز ده په بیان د شان صحابه کرام شان د صحابه کرامو په دې صورت کې ذکر کړي دارنګ دا صورت ممتاز ده په اهانت د دنیا بالوجوه سبعه سپکاوی د دنیا او دا غي و وجه ذکر کوي سوار لسم آیات کې آیت نمبر 14 کې دارنګ دا صورت ممتاز دے په بیان دا غوادی چې الله د علماء کرامو نه اغست دا آیت نمبر 187 یو سل او اتیایم کې هغه ذکر کوي، دا سورت ممتاز دی په بیان د هغه وعدې چې الله د علماو نه اغستې ده، واذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. په بیان د هغه شرایطو د توبې د امي باندې چې د امي د توبې شرطونه اپ دې صورت کې ذکر کړی دی او بلکې داسې نشته دارنګي دا صورت ممتاز ده په بیان دا قوانینو د جماعت چې په دې سورت کې د جماعت قوانین ذکر کړی دي داسې په بل سورت کې نشته دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان دا کارونو د امیر باندې چې د امیر کارونه بسي امیر بس کوي نو هغه په دي سورت کي ذکر کوي د امیر هغه ذمہ دارای دا په بل سورت کي نشتا داوود سورت داوود صورت بیان داغه مزامینو اربعو چې کوم سوره بقره کې بیان شیو په تفصیل دلته بیان د هغه مزامینو اربعو کوي په تفصیل کوم چې سوره بقره کې بیان شوی وو تقسیم سوره الی مزامینها تقسیم د سوره په اعتبار د مزامینو باندې دا صورت د مضمون په اعتبار دری حصے دے فصورت منقسمتن الى الاقسام الثلاثہ اولا حصہ تر آیت نمبر 63 پورې درش به تم پورې او پدې کې اثبات د توحید در رب العزت دیمه حصہ تر آیت نمبر 101 او پدې کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درېمه حصہ تر اخره پورې او په دې کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی سورۃ دری حصے ده اوله حصہ تر آیت نمبر 63 دیمه تر آیت نمبر 101 او دریمه حصہ تر اخره پوری اوله کې اثبات د توحید دویمه کې اثبات د رسالت دریمه کې جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی اوله حصہ داغي تقسیم هغه درې بابونه ده اوله حصہ درې بابونه ده او په هر یو باب کې شپک شپک خبرې ذکر کوي چې باته پار یو باب کې شپک شپک خبرې ذکر کوي هغه بیا به تفصیل وایو او صورت کې اصول د نصرانیت را لې او غرات کوي اصول د نصرانیت داو چې نصاراوی زمونږ دین کامل دی زمونږ بل دین ته حاجت نشته زمونږ دین کامل دی او بل دین ته زمونږ حاجت نشته نو آیت نمبر 19 نلسم کې اغرات کوي چې هغه وی تسلیث ثابت دی چې الہ درې دي یو الله دوی مریم او درې عیسی علی السلام دا غي رد کوي په آد نمبر 51 یو پنځوستم کې چوغره عیسی علی السلام په خپل وایي چې هغه وي موږ دا منو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او پیغمبر دی د پاره د عربو زمون د پاره پیغمبر نه دی دی پیغمبر دی خو د عربو د پاره دی داغي جواب کوي یو اتیای میات آیت نمبر 81 کې ستاسو له پیغمبرانو نه الله وعده اخیستې وه، که اخري پیغمبر راغی هغه به منئ. تاسو وايي یوازې عربو له پیغمبر دی؟ نه نه! ټولې دنیا له ستاسو انبیاو له هم پیغمبر و، که هغوی وی دنیا کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی وی نو هغوی به هم مانه. چې هغه وی عیسی علیه السلام د ټولو لپاره پیغمبر وو نو تاسو به هم منئ ټول به مني او ټول به په ایمان راړي ټول به هغه په طریقه کار کوي د هغه جواب کوي آیت نمبر 49 یو کم 50 کې چې موږ هغه رسول منو رسول بنی اسرائیل وتاو ورسولان الى بنی اسرائیل ورسولان الى بنی اسرائیل استاد او بنی اسرائیل تا دا شپږ اصول د نصرانیت او دا په دې صورت کې رات کړی دي حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدو یو کال سوره فاتحه او بقره وې یو دوه انګريزان مسلمانان شویو او غیر اغلیو دلته درس لا پښتون ذکرې وا دا هغه یو عبدالهادي نوم و، بیا ځان له عبدالهادي نوم ایښی و او دم لوړ و، په لاره چې به ته کورونه به ورته ښکارېدل. موږ سره بیا سرکای کې طالب و، بیا یې فنون وموی، بیا هغې نه بعد لاړ مراکش ته او هلته په یوه یونیورسټای کې استاد و، والله اعلم ژوندی به وي یا به مړ وي، څه زمانې پورې به یې ماته خط رالېږه. بلو داغه دا جان محمد نومو هغه دلته درس کې شریکو بیا دلته نه دیوبند تلاړ بیا دیوبند کې علم وکړ او بیا پاکستان کې څه زمانہ وو بیا لړ افغانستان ته او دوره خبر یم چې په افغانستان کې جلال اباد کې څه مدرسه هم جوړه کړې ده څه زمانه یې بي بي سي سره کار کو والله اعلم چې اوس ارسنګه یي نو هغه شیخ القرآن سره ماسوتن ناسو شیخ القرآن رحمه الله ته وی جی د شرک رات خو ډیر خو کو و زمنګ چې د کمی مسالې ضرورت دی نو هغه پکې مونږه و نه مونتا چې القرآن ورته وی سوی د نصرانیت را ده چې القرآن وخندل پیدا چا چې غوږ کوږیږي او ډاکټر لالار شي ډاکټر والا د غوږ علاج کوي غاغ والا نه کوي زمونږ په ملک کې شرک دی نو مونږه د شرک رات کوو او د بدعاتو دلته نصرانیت شته نه هغه وی چې زمنګ د پاره په یو موقع باندې وکا زګه منګه وطن کې د دې ضرورت دی سباله چې شعر قرآن سوره آل عمران شروع کړ نو په دې طرز باندې روان شو چې رد نصرانیت په دې صورت کې او د نصرانیت شپږ اصول دي او غرالی او غرات کوي او په دې شروع شو چې اصول د نصرانیت دای ذکر کړ ازغه د نصرانیت پر رد کې ډیر کتابونه لیکل شوي دي دا علامه روح المانی نوزی کتاب لیکلی دی دارنګ امام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دارنګ مولانا رحمت الله کیرانوی لیکلی دی واغه ټول کتابونه چې وګوري او د سوره آل عمران دا طریقه شل قران وګوري د ځمکې او اسمان فرق دی چې لاندې د هغې اصول راغستې دي او هغې رد کړي دي دې ملک کې چې کله فیرنګې راغې نو د فیرنګي بنیادی کارونه هغه دوو آی چې کله په یو ملک قابض کیږي نو هغه دوه کار کوي یو دا چې خلکو کې بهایي پیدا کی او دویم هغه دا کوي چې بی دینی په کې پیدا کی نو کله چې په یو قوم کې بی حیايي او بی دینی رااله نو چې حیا ختم شو نو غیرت ختم شو او چې بی دینی رااله دین ختم شو نو سړی چې ننګ او غیرت کوي نو یا د حیا د وجې کوي او یا د دین د وجې نه نو هغه یو د بیا د اشاعت د پاره خپل کارونه شروع کړل او دیم دا غ دین د ختمولو لپاره هغه خپل اسباب استعمالول دا غي لپاره هغه یو کار داو کو چې فینډر یې راوغوښت او فینډر د نصرانیت یو لوی عالم و او هغه ډیر قابل و هغه راوغوښت او په هندستان کې په الله آباد کې یو مناظره کې خدا چې دنه دی با مناظره د عیسایانو او د نورو دینونو والو سینډر ډیر قابل و او په هر جبه داغه عبور و اچه کله راغه نو اول هغه په هندو مت باندې ردو که چای جواب نکړی شو بیا دغه سه په بل د اسلام نمبر چې راغه نو هغه صرف په سوره فاتحه باندې درې زره اعتراضونه وکړل چې د دې عربي غلطه ده او دا د الله کتاب نه دی مقصد یې دا و چې د قران نه خلق لری کی د قران نه خلقو نفرت پیدا شي مولانا رحمت الله کیران وی هغه پاسید او هغه د یو یو اعتراض جواب وکړو او بیا په نصرانیت باندې رد شروع وکړو چې کله په نصرانیت رد وکړو ډفینډر لا جواب شو، چونکه هغو فیرنګیانو دې لره غوښتی و چې اشاعت د نصرانیت وشي او د هغه له وجې نصرانیت تباه شو، نو فیرنګیانو اعلان وکړ چې دا دواړه باغیان دي، فرقه واریت جوړوي او دواړه به پانسي کولی شي. فینډر خو لوی خلک یې تابعدار وو هغه ویاست او مولانا رحمت الله په خپل کور کې وو چاپه په واچولا خو الله دا غي سترګې وړاندې کړې هغه ونلید او مولانا رحمت الله خپل مرګرو د بلوچستان په لار باندې ویاست مولا رحمت الله مکې معظمې ته د حاجي امداد الله خواته ځان ورسو او دې طرف ته فینډر ترکیه ته ځان ورسو په ترکیه کې د سلطان عبدالحمید خان دورو فینډر دا سوچ وکړ چې هلته خو مې کار ونه کړای شو، که په ترکو کې زه کار وکړم، نو انګریزان به ما معاف کړي. نو هغه سلطان عبدالحمید خان ته چیلنج ورکړ. چې ستا موليان دې ما سره مناظره وکړي، اسلام غلط دين دی او نصرانيت صحيح دين دی. سلطان عبدالحميد خان چې خپلو علماؤ ته وويل، ترکيه کې داسې عالم چته وو، قرآن الله عربو کې رالېږلی وو، حديث په عربو کې وو، خو د هغې شرح او د هغې تفسير په هغې باندې کار په هندوستان کې شوی دی. نو سلطان عبدالحمید خان حیران شو، هغه فوراً حاجي امداد الله مهاجر مکي ته سړی ولېږه چې ما له کس په کار دی مناظرې له ګنې خلک رانه اړوي. په دغه ورځ مولانا رحمت الله رسېدلی و، هغه ورته وویل، زه ځم مناظرې له، د برید په طریقه مولانا رحمت الله ورا شو چې یو اس به دې رانه ور خلاص شو تر کډي پورې هلته به بل ولاړو اس والا هلته نه به دې په اس واغست او بیا به په پویا نو بل به ورته مخکې ولاړو نو دغسې یو ساعت کې به ډاک راسو دی چې ورسېد سلطان عبدالحمید خان ته وویل چې ما به ورته ښیم نه سینډر ته او ورته وایه زما ملا به در سره مناظره کوي د دریاب په غاړه باندې هغه پروګرام برابر کړو لکه د بادشاہ دربار الته و فینډر ډیر جذبه کې پاتې او هغه اعتراضونه وکړل مولانا رحمت الله طرف ته غلې ناستو او چې کله د اعتراضات وکړل نو مولانا رحمت الله را پاسې او چې غاړې تازه کړه فندر ورته کته برا ګوري چې ډیرا پسې د کم ځای نه راورسید نو فندر زما ګډه کې درد دی او زلګه او دسمات ته زما اوی ورشه دریاب په غاړه باندی ټټای وی د اودس ماتی ځایونه وو فینډر چی هلته لاړ نو دریاب ته ودنګل او لاړ لا وشو اوبو وړو ځکه بیا یی جواب کولای نشو او مولانا رحمت الله خلکو مجبور که چی ته په رد د نصرانیت کی کتاب ولیکه هغه ولیکه اظهار الحق للخلق دوه جلده کی اصل کتاب عربای کې دی هغه اردو کې هم ترجمه شوی دا او زرات د نصرانیت د پاره هغه بیا کتاب لیکو په دې صورت کې اصول د نصرانیت را لې هغه اصول د نصرانیت په دې طریقہ په دې انداز باندې رات کړي صورت درې سي ده اوله حصہ کې اثبات توحید هغه درې بابونه ده اول باب کې ولس آیاتونه او پدې کې شپږ خبرې ذکر کړي اول داوود توحید او باغی باندې ادله الله لا اله الا هو الحي القيوم دیمه غبره تخویف یرا ورکی هغه به زوی ته وای نو دا د عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا د یو شبهه وا دا هغه رد کوي او رد په دې عیسی کې په داسې انداز کوي چې که ابن الله ویل وی خدا د متشابهات نه دی متشابهات هغه ته وایي چې هغه سړی په اشتباه کې غورځوي. یو معنی مراده د بلې معنی غیر مراده سره مشابه وي په لفظ کې. د لفظ دوه معنی یو یو معنی مراده ای بلا معنی مراده نه نو دی راو لګی نو چې معنی مراده پریدی او هغه معنی غیر مراده والی لکه ابن دوه معنی دي یو په معنا د زوی او دویم په معنا د محبوب ابن په معنا د محبوب مرضی لکه د قریش جنکو بوي نانو بنات الطارق نمشي على النمارق نانو بنات الطارق نو دا معنی چې موږ د تاریخ ستوري لونه یو موږ د تاریخ ستوري محبوبان یو نحنو بنات التاریخ نمشي علی النمارق دارنګ ابن په معنا د محبوب وقالت اليهود نحن ابناء الله واحبه نو دا نه چې موږ الله زامن یو موږ الله محبوبان یو مونږ مخکې سوره بقره کې د دې تفصیل کړی وو الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروفو الله لا اله الا هو داوود توحید الله چې نشته حاجت سر کولو والا بغیر د دې الله نه الحی القیوم وانزل التورات والانجيل من قبل دلیل نقلی من الكتب السابقه دلیل نقلی ورپسې ذکر کړي را لګلې تورات او انجیل را مخکې هدن للناس دا د پاره د خلکو انزل الفرقان او را لګلې قران دلائل ثلاثه ذکر کړ اثبات توحید بالادله الثلاثه دلیل عقلی دلیل وحی دلیل نقلی ان الذين كفروا بآيات الله واستخفيف چې مسله مبرهنه مدلله را او بیا هم نه مني یقینا کسان چې کفر وکړ پایا دنو د الله دا الله هغه ذات دی اوس دغه د شوبې چې دای وی عیسی علی السلام با الله ابن ویل هغه د الله زیره نو وای عیسی علی السلام پیغمبرو او حق حق پرس او حق پیغمبرو خو د الله زوی نه دی ادای وای نه زګه ابن وته ویلې مو وایو بطور تسلیم ک ابن ویلې ده او ابن په معنا د محبوب دانه چې ابن په معنا د زوی ابن په دوا مانو راضی په مانا د محبوب او په مانا د زوی دلته ابن په مانا د محبوب کواته ویلی یو نو ابن په مانا د محبوب اشعار د عربو کې راځي نانو بنات الطارق نمشي على النمارق نو ان دغه ابن په مانا د محبوب دارنګي سورۃ المائده خو مشابه دا د مانا غیر مراد سره په لفظ کې متشابهات ورته ځکه وایي چې مانا مراد مشابه وي د مانا غیر مراد سره په لفظ کې لفظ دواړو مانا ګانو له شاملي والذي انزل عليك الكتاب دا الله هغه ذات دی چې را لېږلی تا باندې کتاب بعضې د دینا آیاتونه دی یعنی الفاظ چې هغه مضبوط دی په خپل معنا کې احتمال د بل معنی نه لري دا دی اصل د کتاب اصل په دې اعتبار چې کوم لفظ کې اشتباه راشي نو هغه دې ته دې سره وګوره واخرو متشابهات او نور دی متشابهات چې داغي معنا مراد اومي او غیر مراد اومي د دې وجنا یو شاعر وایي بفوج گر بهتای رسی وطن مزان که ہے جنفس بشر خالی از خطان بواد او پنا اخلی مگر عقل مند ربنا لا تزغ قلوبنا وسلورم خبره تعلیم مومنانو ته په وخت د ورود د شبهاتو کې چې شبهات او اعتراضات کیږي نو تبس کې تبا دعاګانې د الله نه غواړي واربا زمنګ الله تو زه غلوبنا ماړې زمنګ زړه توحید نه هغوی چونکه د مقابلې په میدان کې وو او د هغوی مقابل یو نه و، مالدار مقابل، حکومت مقابل، ناکار پیران او ملیان هغه مقابل، عمیان هغه مقابل، نو شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي، هغه د الله یو عجیبه زړه ورکړی و چې ډېر زړور و او یوه عجیبه هوښیارتیا یې ورکړې وه چې هغه ډېر هوښیار او ډېر قابل و او ډېر داسې علم یې ورکړی و چې د هغه مخې ته ملا نه شو درېدی نو هغه کې الله مختلف صفتونه اچولی وو دې سړی چې د جهانګیری طرف ته ځی لاره کی یو کلی راځی مانډکای مانکی وه ته وایی مانډکای یو هغه مانډکی د نوښار یو ځای دی نږدې په دی کی د شیخ القران یو دوست و د هغه د زوی واده شوی و شیخ القران رحمه الله ته وی زه پروګرام دما تبراشه او بیان به وکي شیخ القران وی ډیره خبره شیخ القرآن رحمه الله لاړ بیان لا چې بیان لا لاړ نو په مانکای کې مولیانو اتفاق کړو چې دې به موږ بیان تا او تقریر ته نه پریزو شیخ القرآن ته پته نه و او اول اول چې شیخ طالب شوی و نو په مانکای کې د یو عالم سره مولانا رحمت الله نوم یو د هغه سره طالب شوی و او ډېر ښه سړی او ساده سړی و او شیخ القرآن وي ما په ړومبی ورځ د هغه نه چې سبق شروع کړ نو ما ته شرح جامی وي نو ما لې مزه رانه کړه نو ما هغه ته وي ځه خیر دی ما ته تحریر سنباټ شروع کړه ځکه تر کافیی پورې شیخ دلته کلي کې ویلی و او کډی کې د تحریر سمبر چې شروع کنو پړونګار ور ما شپک پانه وي نو هغه کتاب ما تا راوغورځو ما ته وي زمړه ته سبق نه وای دا خو ما په یو هفته کې نه ویلې ا دې په یو ورځ خلاصې زوړو کې ما لاړ ما په لای واستنې سره کې ناستم بل طالب دا هغه سبق وی چې بل طالب ته يې سبق ووې نو زه رالم او تحرير سمبټ مې استاد له ورکړ چې جي دا ونيسه او ګوره ورته هغه هغه ونيوه زه شروع شوم نو هغه شپږ واړه پاڼې ورته ما په ياده واورولې دغسې عبارت نو چې ما واورولې نو ما ورته وی جی په ایمان یې وایا چې تا په هفته کې داسې یاد کړو مثلا چې ما په یو ساعت کې یاد کړ نو هغه پوه شو چې دا وړیر ذهین دی او قابل دی یا که سړی ساده سړی و وی ما ته وی چې بچې تا له خدای نه خاطه زړه کړی او زه ډیر مطالعه نشم کولای نو ته فلانی مولوی صاحب څخه ورشه زه به چټ درکم او هغه به درته سبق وایي. نو ما له چټ راکړ او زه لاړم. خو لږ یو څو سبقه مې ترې ویلي وو، استاد مې و. دې مولیانو اتفاق کړی و. زه چې لاړم زما هغه ملګری ډېر پرېشانه و. ما یې ولي؟ وي مولیانو اتفاق کړی دی او استاد یې هم په خپل اتفاق کې راوستی دی. او هی وای چې دی به بیان نه کوي چې القرآن وی ما ورته وی چې زخیر دی الله به خیر کی د په خپل دی راکی سټیج جوړ کړو او خلک به ډیر راتل زما تقریر او ری دولا زکه هغه به دا قتل چې دا پنځیر مولای صاحب څنګه سړی دی تماشې لا براتل نه ما چې تقریر شروع ک په دې کې اوس مخه تا ماسوتان دی او دا کسان را روان دي جلوس دی لوړې ور سره دي استاد ته مخ کې دی انور خلک ور پسې دي استاد چې څنګه دروازې لراغې حالته نه आवाज وکاو او ابي بس کا دلته غلطه مسالې نه کې وی چې ده داسې وویل، زه خو پرې پوه وم، نو ما ویل لار ورته پرېږدئ، ګورئ دا زما استاد دی څه ونه وایي او ما اواز د سټېج نه وکړ چې استاد سټېج ته راځه چې ته څه وایې هغه به منم. استاد او دا امامان دا سټېج ته راغلل. په سیر چې کېناستل یې مای چې ګورئ ما ته د هغه ځای نه استاد اواز وکړ چې وادي نو تاسو نه یو تاسو کوم دی عوامو ته مې وي چې سړی د کم کلی نو هغه ته نسبت کیږي لکه زه د پنځپیریم پنځپیرې راته وایي یو سړی د پېښوري پېښورې وته وایي یا یې پلار ته او مشر ته نسبت کیږي نو زمونږ د ټولو مشر عبدالوهاب صیب وو ځکه عبدالوهاب صیب پیر مانکی د هغه بل مانکی دا ټول د هغه مریدان وو ما یې زمونږ مشر عبدالوهاب صیب وو نو زه هغه ته خپل نسبت کوم نو زه ځان ته وهابي وایم. نو تاسو دا هغه مریدان یی او کنا که یی نو تاسو مو بیان یی خلکو یې منګه او منګه وا بیان یو چې ټولو خلکو یې او منګه مو بیان یو ما مې زو مو ادم استاد ته مې دا څو کتل چې استاد توابی کنا استاد وی او او ایمان دا استاد دا خلک وای کدی وابی نی نموز ور پسې نه کو ته یی کنه ویاو اما راشه په لوډ سپیکر ورته ووایه استاد را پاڅیده په لوډ سپیکر وی زه هم وهابی یمه ما ښه دی خوا کینه ای بل امام ته می وی ته یی کنه هغه به وی او را پاسه په لوډ سپیکر ووایه یو یو به را پاڅیده او په هغه به می وی او اخوا به می کینو چې اخوا به کیناستل ټولو باندې مې آ وکړ بیا کتابونه ما هغه زمانہ کې ما ځان سره ګرځول او د پیرانو کتابونه د پیر عبدالوهاب پیر مانکی دارنګ د پیر بابا د لوی ځوان دا کتابونه د شیخ یو تور غوندې بیګو ما ته اوس میاد دی او پای کې به ځان سره ګرځول چې تقریر لبته نو شیخ القرآن وی وی ما یې چې ګورئ څوک د اولیاو دشمنی نو هغه زما دشمن دی او زه به هغه مسله کوم چې اولیاء کرامو کړې ده نو ما به یو مسله شروع کړه د قرآن آیاتونه احادیث نو بیا به می کتاب راواغست دا دی وګورئ پیر بابا دا وایي نو استاد ته مې کتاب ونیو وګوره استاد شته پکې نو هغه به وی آو نو ما به وی هغه دا وی چې کله به ما مسله بیان کړه او د کتاب حواله به مې ورکړه کتاب به مې خو دا غي به وی آو نه ما به استاد ټیک دا نو هغه به وی آو راشه په لوډ سپیکر وته وایا چې ټوله شپه یې خپې لنډې اوږدې کولې. ما یې استاد وویل، د هغه خو طبع ده، ناجوړه دی. ما راځه چې تپوس له یې ورشو. ما ځان سره لږه مېوه، فروټ، واخیستل او دروازې له لاړو ورو موډه بو نو سه راووت نو ورته ویې چې موږ راغلي یو تپوس له. استاد وویل، لار وکړئ. ته بخښونکی یې. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واربا زمونږه ماړې زمونږه زړونه پس دا غینا چې تا مونږ له توفیق راکړ او به مونږ دا له خپل طرف نه مهرباني انک انت الوهاب اوس پنځمه خبره چې مال دولت هغه مدافعات نشي کوله دا الله د عذاب نه ان الذين كفروا يجنون كفان جاي کفر کړي وي فائدہ باور کی دینا دای مالونا نذری اولاد دا ذات دا الله نو څه شي واولئک هم وقود النار او دا کسان هم دی دی خشاک دی اور بالن دی اور کداب آل فرعون یعنی داب هم کداب آل فرعون تخریفی دنیاوی حال دی مکی والا او پشاند فرعونیانو دی او دا هغه کسان وو چې مخکې د دوی نه وو، کذبوا بآیاتنا، تکذیب یې کړی و زموږ د آیاتونو، فاخذهم الله بذنوبهم، ونیول الله دوی لا په سبب د ګناهونو د دوی، والله شدید العقاب، او الله دی سخت عذاب والا. الله ونیول او سزا یې ورله ورکړه. وایا هغه کسانو ته چې کفر کړی دی ستولا بونا زرد چې کمزورې وکړې شي تاسو او پورته وکړې شي جهنم ته و به سلمحات او بلا بي چونا را جهنم قد کان لکم آیتن فی فیتین التقطا په تای سره شته ستاسو لپاره نښه په دوو ډلو کې چې هغه مخامخ شو د یو بل سره مراد هغه جنګ بدر چې یو ډله وه د مؤمنانو او بله ډله وه د کافرانو فیاتون تقاتلو فی سبیل الله یو ډله وا چای جنگو پلار دا اللہ کی و اخرا کافراتون او بل ډله وا کافرا یرونهم مثلهم رأی العین لیدل با دی دی نور لرا دو چند خپل رأی العین ظاهر باهر نو دلتا وی یرونهم مثلهم رأی العین لیدل با دی دی نور لرا دو چند خپل دلته وایي د یو بل یې دوچم لیده او سوره انفال آیت نمبر چوالیس وګورئ څلور څلوېښتم هلته څه وایي لسمه سپاره سوره انفال آیت نمبر چوالیس څلور څلوېښتم وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا نو دلته وایي یو بل یې د یو بل نه کم لیده هلته یې وایي یو بل یې د یو بل دوچن لیده نو آیاتونو کې ظاهري تضاد ښکاري مخکې سوره آل عمران کې وی یو بل دوچن لیدا او دلته یو بل کم لیدا هر یو تا خپل دشمن ځان نه کم ښکارې ده اصل خبره دا ده چې وختونه جدا جدا وو، یو اول د جنګ دی یو اخر د جنګ دی، کله کله اول او اخر هغې کې فرق کېږي، لکه نبي علیه السلام حدیث کې راځي، امني جبریل حین زالت الشمس او بل کې راځي امني جبریل ان اشارا ذل کل شی مثله نو ما سره امام دی وګړه جبرئیل کله چې زوال د نور رات او بلګی راځي امام دی وګړه ما سره جبرئیل کله چې سورې مثله نو تراسه ده دې څه مطلب یعنی یو شروع د امامت ایدا یو ختمول د امامت ایدی نو یو ځای شروع مراد دا امنی جبریل حین زالت شمس امامتی شروع کړه ما سره جبریل کله چې زوال د نور راته او بل ځای امنی جبریل حین سارا ذل کل شی مثله یعنی ما سره امامتی ختمه کړه جبریل کله چې سوره مثله نو ترسیده دغسې ابتدا د جنګ او انتها د جنګ مراد ده. نو په اول د جنګ کې یو بل کم لیدو. سوره انفال کې اول د جنګ مراد دی. او دا یو بل ورته کم ځکه ښکاره که چې په یو بل زړور ورشي. او دلته انتها د جنګ مراد ده. چې په اخر کې یو بل دوچن لیده د دې لپاره چې دوه دوه زوره ولګوي ځکه جنګ خو نښتی دی نو چې یو بل ورته دوچن ښکاره شو نو هر یو زور لګو چې کمزوری نه شمه نو دلته مراد اخر د جنګ دی نو معنا دا قد کانا لکم آیتون فی فیتین التقطا تاکی سره شته استاد لپاره نه ها په دوه ډلو کې چې مخامخ شو دی او بل سره یو ډله وا چې جنگ کو بل رضا الله کې بل وا کافرا يرون مسلم رأي العين يرون کې ضمیر د فاعل راجی د مؤمنانو ته او هم ضمیر راجی د کافرو ته نو معنا دا لیدل وا د مومنانو د کافرانو لرا په آخر د جنگ کی دوچند خپل ظاهر باهر یا پاکس د دی باندی ضمیر د فائل راجی د کافرو تا یرونهم مثلهم رأی علین او اول د جنگ کې ورته یو بل کم ښکارېدو والله یعید بنصری من یشاء الله مضبوطی په خپل امداد سوک آغا چالا چه خوغشی دا الله الله امداد کئی نو د مومنانو امداد وکم ملائک راو لے گل علامہ اقبال زکوئی زوینا للناس حب الشهوات اوس پګم خبره اهم ذکر کئ تزهید من الدنیا او ترغیب ال الاخرت چې د دنیا نه زړه کټ کا د اخرت سره زړه وتړه نو ته وای مسله به بیانوم د توحید قران می ویلی وی ازده کړی وی انشاءالله درس به کوم نو زړه کی به شیطان د لوسوسه واچي تا ته به وای یره چې ته درس شروع کی مسله شروع کی نو تا خو لا کوی زن نه دا کړی واده دې نه دی کړی نو چې کویدنه او آده دې نۀ کړي نو تاله بیا څوک لور درکوي؟ ټول به دې مخالف وي، دشمنان وي، تاله بیا څوک جینای درکوي؟ او مسئله مه بیانو، غږ مه کوو او چې کله کویدن او آده وکړي نو د هغې نه بعد بیا خیر دی، که مسئله بیانې نو بیانو، شیطان به الله زړه کې وسوسه واچوي چې بیا به څوک ستا مسئله مني نه. او تعالی وسو جنای لو خور در کینا دکا سے لوان با گردی شیطان بزر کی وسو سوا چی تو دے وی یرا لگ صبر کوما چی کوئی دنو کوما نو دورا وی چی زس نوکا با می اولگی بیا با مسئلہ کوما اول من النسائی دخزونا چی کلک او وادو کی نو بیا به دی وای یاره مسله به بیانوم چې واده وکي شیطان ولا زړه کې وسوسه واچي یا سړیا ګوره واده دې کړی دی پردای جنای دې بندیوانه کړه او هغه در باندې دوره ادبار وکړه مینې در سره وکړه نو ته چې مسله بیان کې نو که خلک دې مړ کی نو دا به دغه ځای جنای به پاتې شي لږ صبر وکړه نو بیا اسی خزا کمزوری او چې کله بچیو شي نو بیا دا زور اور شي زګا نو زی سیاب پیدا شي نو بیا دا وی ګورا دا سه خپل بچی دې زمنګا او کور خسته وي او ته مال دې سو نکړې یو ګوتا براله جوړه کړو سرو زرو کړه بنگری براله جوړ کا کړه خزانی د یو د بل پاسا سرو زرنا نو بنگړی والا جوړ کی ګوتا والا جوړ کی وای بیا به مسله کومه چې داو کی نو خزا ورته وای ګور اوس خو پیشن بدل شو اوس خو خلک د سپینو زرو کړي جوړي له سپینو زرو راله څه جوړ کا دې مو یره ورېږه دا اسان کار دی دا کومه نو که خیري بیا به درس کومه والفضه د سپینو زرو نه چې دا بوټي خزه وکړه تا بیا کوشه او بنگړي بنگړي جوړ کړ دی وو یرا مساله کوما خو دا خو څه نکی کنه نو زه کوچه ماسته به یی که زه نیم هم نو داغی کار به روان یی ورپسې والانعام او څاروی میخا ګړه بیزه هم واغسته نو چې بیا ورته وایه لکه ولې نه یرا یرا هغه میخه مې اغسته او بوس نه و ژوندی لاړ او مسله دې بیان نه کړه ذالک متاع الحیات الدنیا ودا سکوا د ژوند دنیا والله عنده حسن المآب او الله چې هغه سره د خستا ځای دنیا کې ونختی او لاړې دین در نه پاتې شو بیان د مسلې در نه پاتې شو والله عنده حسن المآب واقع نه وي چې لږه مسله ورته وکړم. د ړومبۍ ورځې نه مسله او ګاله به کېږي. ګنې ګوره چې کین ته دې اور نه وي ورته کړی، مسله نه شې کولی. یو نېک سړی و، ذکر اذکار به یې کول. یخني وه، مریدانو ورله شړای راوړه، کین دې ورله راوړ. شړای ورله راوړه، زه به دې کې ځان پټ و، یخ دی. هغه هغه به په ځان اچولی و، هغه کینو. منګک راغی، هغه کینی والا و، هغه کې سوری والا وکړ. مریدانو ته وی، هلکه! هغه شړای خو راله منګک والی ده. هغوی ورته وی، صیبه! دا ستا دې کمرې ته منګکان راځي؟ یو پیشو وساته منګک به نه راځي هغه وی ډیره ښه ده پیشو یې وساتله د شپې به ټوله شپه پیشو یې میاو میاو دی تنګ شو ساری موریدانو ته وی یاره هغه پیشو خو ټوله شپه خوب ته نیم پرېښودی وی سیبه دا وږي کنه وی څه وکړم یو بیزه وساته نو ته به هم پایس کې او دې له به هم ورکې مړه به غږ به نه کوي نو بیزای او ساتله نو چې بیزای او ساتله نو هغې به ټوله شپه وي پې نو تار دې مریدانو ته وایي چرغه بیزی خو ټوله شپه خوب ته نه پرې خو ټوله شپه ناری والی زوی ورته وی سیب دا وګي وکنه وی څه وکم وی دا چې چکر له وزا نو تبا ذکر اسکارم کې او دا به ما سبوټي موټي خوري مړه به نو نه چغه بنوي دوی ډیره خراب بیزه به بهر ویستا نو کله به هغې له توت نه پاڼې شکولې او کله د بکیاڼې نو صاحب به کله توت ته ختلی او کله بکیاڼې ته یو ورځ توت کې بره ناست دی او پاڼې شکوي سوچ یې وکړ چې ما خو ذکر اذکار کول الله مې یادو دا دې ځای ته څنګه راوختم سوچ یو که چې دا کیسه خو راته دغه شړای نه جوړه شوې ده دغه کیم نه چې هغې له پیشو او پیشو له بیا بیزا او بیزې له بیا دا جوړ را کوس یو چاړی را واغستا بیزې الاله که خیراتی ورکړه ا پیشو یو شړله هغه کيڼ هغه شړای راواست هغه ته يې اور ورته کړ وې دې د کاره ويست کيڼ ته به اور ورته کې هله به مسله کې اګه ته وايې مدرسه ده او مجبوري ده او د استادانو تنخاګانې دي او کيسه ده او دا دي او دا دي نو بيا به رورو کډه کېدې. نو بیا به د هر چا ملګری هر چا سره به بیا ځکه مسله به ورنه پاتې شي او چې د ړومبی ورځې نه احتیاجای کارونه پرېږدي نو هله به ته مسله کې شیخ القرآن به کله کله وي نه محتمم نه خطیبم نه منبرم نه امام منا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم نه موتمیم ما نه خطیب او نه منبر نه امام چې چا ته مې حاجت شته نه مې چاندي تا او نه تنخوا تا او نه غوټ ته حاجت شته مرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم اول باب کې اولس آیاتونه او په هغې کې شپږ خبرې اهمې ذکر کولې. یو اثبات د توحید، په هغې باندې ادله ثلاثه، دویم تخویف او دریم دفع د شبهې، څلورم تعلیم مؤمنانو ته په وخت ورود شبهاتو کې چې اعتراضونه او شبهات راځي. پنځم دا چې مال او دولت مدافعات نشي کولی دا الله دا عذاب نه او شپږم تزهید من الدنیا ترغیب ال الاخرت او اول باب ختم کړ دا اولی سي و د شاهد الله د دې ځای نه دویم باب د اولی سي اپ دې دویم باب کې هم شپږ خبره اهمه ذکر کړي په دویم باب کې اهمې خبرې شپږ هغه ذکر کوي هغه دا یو اثبات توحید او باغی باندې ادله اثبات توحید او باغی باندې ادله شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه وولو العلم قائما بالقسط چې دوی وایي عیسی علیه السلام ته الله ابن ویلې وې، د هغې جواب دا ګس من البغات دی، د سر نه الله ورته ویلي نه دي، دا دوی د ځان نه لیکلي دي. درېیمه خبره، صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا شلم ایات کې، فإن حاجوک، دویمه خبره دبن شبی دنصاراو چه تاسو وایی الله ورته ابن ویلی دی دا دس من البغات دی تاسو د ځان نه لیکلی دی دریم صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم خباثت د یهودو ذکر کئی چه انبیاء علیهم السلام او حق پرست وجل پینزم تولیهم کتاب الله چې د الله د کتاب ناوړي او شپږم اثبات د قیامت شهید الله شهادت په معنا د بیان بیان کوي الله دلیل وحی شهید الله بیان کوي الله انه لا اله الا هو چې شان دا دی نشته حاجت سرکون کې بغیر د الله نه قائما بالقسط په داسې حال کې چې دا گواہی ولاړه په انصاف څه مطلب دا گواہی د عقل برابر ده چې لا وحجت روايا او ده دا د عقل برابر ده د شاولی الله رحمت الله علیه کتاب حجت الله البالغه کې هغه زیات زور په دې لګی چې احکام الهیه د عقل سلیم برابر دي دارنګه د امام ابن تیمیه کتاب دی درء تعارض العقل والنقل اته جلد کې وو کله زیات کله کم چاپ شي او په هغه کې هغه په دې زور لګوي چې احکام الهیه د عقل مطابق دي علامه ابن قیم رحمت الله علیه د هغه باره کې ذکر کوي فقرا کتاب العقل والنقل الذي فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نذير ثاني زما د استاد کتاب العقل والنقل ګورا ما فی الوجود له نظیر ثانی د خپل استاد تعریف کوي او صفت کوي فقرا کتاب الاقل والنقل الذي ما فی الوجود له نظیر ثانی زما د استاد کتاب الاقل والنقل ګورا چې داغي نظیر دنیا کې نشتا کوای دا قسم الله خو کامل له اليوم اكملت لكم دينكم او که کامل و توای نو دې کامل دین کې ما ته او خیا چې دا تا کوم بدعات شروع کړي دا پکشته که دین و توای الله دې شیخ القرآن باندې رحمتونه ولېږي سنونی سو ساعت کې تقریبا میدان علاقې ته تللی و، د دیر میدان ته. هلته یې بیانونه وکړل، وی چې واپس راتلم نو په لال قلعه کې حاکم ناست و، نو هغه زه کوز کړم د ګاډي نه، سپایان ولاړو، وی چې حاکم صاحب دې غواړي. زه دننه لاړم، حاکم ناست و په کرسۍ کې. او نور خلک په ځمکه ناستو چاپیره ګور صاحب پراتی وی ما سلام واچو زلاړ ما ایو کورسا کې کې ناستم دی خلکو را ته غل غل اشاره کولی چې کاته کې نه ما ځان نه غرض چې زه حاکمانو ته کاته نه کینم د کورسای کې کې ناستم دا حاکم صاحب غږ نه کوي یو ساعت چې تیر شو ما ته ډیر په روب کې غوسه کې وای تولې دل تراغله ما ورته وی چې زکا چې زه پاکستانیم او دا دیر میدان دا پاکستان دی دته د ویزه اجازه نه او که ته وایې چې پاکستان نه دی نو زه به بیا د ملکان د پولټیکل ایجنټ نه تپوس وکړم د ده زړه کې دا راغلل چې دی خو جو پولټیکل پیژني وی چې ما دا وی نو یې دې ما ته وی چې تا دلته سوي دا درې راځي ما ورته وی چې ما دا درې راځي دلته دا وی چې دې علاقې دا حاکم او دا خلک قرآن او حدیث نه مني چې ما دا وی دی چې اوچت شد غسینا ولې من کافر یو چې نه منو وی ما ورته وی چې هغه اوس تا خو غوې چې فتوا په ځان کې او کنه او ما خو قرآن او حدیث وی نو چې دا ته دوره غسینا خو نه مني ځکه کنه که دی منلی نو ته به غوسه نه وی چه ما دا وی نو دی ما ته وی تا قران او حدیث وی ما آو وی دا تا چه کمی مسئله بیان کړی دا دا قران او حدیث وی ما آو وی که زه مولیان راولم مناظره به ورسره وکړي ما بالکل هغه حاکم مالی دلیو د مونجایو او بیا ډیر بوډا و زه ورڅخه تللی وم او ما ته بیا په خپله تپوسونه کړي وو ما ته یې وي او داسې وه وي ما په خپل ژوند کې دومره زړور سړی نه و لیدلی او دومره ښیسته سړی مې نه و لیدلی او دومره قابل مې نه و لیدلی قابل هم و ښیسته هم و زړور هم و. اوې زه د هغه نه ډېر متاثره وم. هغه ډېر بوډا و بیا اوس وفات شوی دی. شیخ القرآن وي ما ته یې مولیان راوله ما بلکل راوله. ده اطلاع ګانې وکړې او مولیان یې راوغوښتل. مولیان چې رالل موږ کېناستو یو ملا پاڅېد وې دې زیارتونه نه مني مه کېنه. زه به اول خبره کوم وی ما چې خبره شروع کړه چې تاسو وړای بابا را مدد کوی نو قران د دې باره کې دا وایي چې غیر الله را مدد کوي او ما یاتونه شروع کړل چې ما یاتونه وې وې ما دې حاکم ته وی چې او ثالث پکار دی لکه دای وایي زمون خبره صحیح ده زمون زمان صحیح ده نو بل ثالث سره راولي خو زه تعلیم یافته سړی او ته به زمونږ ثالث شي دې وی ډیره خړه ما چې آیاتونه احادیث وی دایته ما وی زه تاسو جواب وکړي نو دوی وی کتاب لیکلی حاکم او ته هغه قران او حدیث وی تاسو کتاب لیکلی جو دای راګیر شو دیو مسله دا چې وشوه وی حاکم صاحب دی ته غوسه شو وی زه بس تاسو سرمنې وباسم تاسو خدا قوم تبا کړی دی چې هغه غوسه شو وی زه غلی شوم ما ته وی چې ولي وی ما ته دی ته غوسه دی ولي وکړه ته خو دی وخت کې حاکم نه ته خو سالی سي او دین معافی وغواړاله بز بیان کو وی حاکم صاحب وی چې زه معافي غواړم ټول وی بالکل جی بالکل جی دغه چای رااله حاکم صاحب وی چای والی ما زه خو ستا چای نس کوم ویولې ما ته زما د پیغمبر دشمنه ما چرالم سلام واچو سنت طریقه وه تا وعلیکم سلام نه دی ویلی وی دی پاسی چه وعلیکم سلام اوس به اوس کی وی مایاو چه سوره ساعت بعد تا سلام واغست دوره ساعت بعد به بیا زه چای اوس کم وی خیر دوره ساعت پس اوس که خو اوس که خبری شروع وی مره په کور کی دده بچیو موری وه. او په دې کې یو نوکر راغی او دته غوږ کې څه وې الله دا مناظره بازو شو بډیان ما خو ملزم کړل دا غي ته وی زئی وی ما ته چې مال اجازه راکې وی چې نه زما بډای مور دا او هغه ستا بیان اورېده نو هغې نوکر ولېږه او پیسه یې حلال کړه او ما ته یې وویل چې دا ملا به ماښام زما مېلمه وي، دی به پرېږدې نه. نو هغې ډوډی کړې ده، بوډای ښځه وه، ستا خوښه ده که خپه کې یې؟ ما ځه زه به پاتې شم. زه پاتې شوم، د شپې ما ته وې چې دې نورو ملیانو ولې دا مسله نه وه کړې؟ بیا ما ورته وې چې دوی ځکه نه وه کړې چې دوی مجبور وو. د پلاران نیکان مولیانو او هغه دا کارونه کړیو نو که دا یوی نو خلقو ورته ستا پلار نیکه چه کول او زما خو پلار نیکه زمیدارو نو ما ته چا دا نشو ویلی په دی مناظره کی اول ما وی ما ان الدین عند الله الاسلام آیات منئی دی وی او ما دا ستو کئی وی دا ستو لیو کو وی ما بیا با تی انکار کوئی چې دا یې ومنل نو ما ورته اوس په دین اسلام کې ما ته دا وښایي چې سوړی بابا را مدد کول شته چې فلانې را بغیر د الله نه بل څوک را مدد کول جایز دي او په دې کې ما راګیر کړل ان الدین عند الله الاسلام یقینا کامل دین پنځه الله باندې اسلام دی اکثر داسې وه چې کله حق پرس مسله کړی ده نو د زړه او د عناد د وجنه داغه دشمنی شوی ده داغه مخالفت شوی دی لکه سوره یونس آیت نمبر 90 وګورئ 90 نمبر آیات مګر پس دا غینا چې راغلی د علم د وجه د زړه وینات دا په خپل میانس کې د حق پرستو سره و من یفر بی آیات الله چاچ کفر وکړ پایا تون د الله یقینا الله د زری حساب والا او صداقت د پیغمبر او ګواړو دل فانما علیک البلاغ بیشکا په تا دی رسول تا باندې دا نه چې ګنې خامخا دی جنت ته بوځه تا باندې د بیان د مسلې دی مسله رسول دی ته مسله بیان کا که دی ومنله ډیره ښه او که دی ونه منله نو تا خپله غاړه خلاصه کړه تا بیان وکړ که تا دا کار نه کړ نو تا نه رسو خپل رسالت تا ډیوټي ادا نه کړه چې مولا مسله و نه کړه نو هغه ډیوټي ادا کړه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته دارنګ دلته کې هم وایو يا رجل مؤمن راغلی هغه وایي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ایا وجنی تاسو یو سړی چې هغه وی رب زما الله دی وقد جاءكم بالبينات من ربكم تاکي سره راغله تاسو ته په دلایلو د طرف د رب تاسو نه و په دې باندې وجنی چې هغه وی رب زما الله دی او که د الله خوښ شي زما ټوکړي ټوکړي بدن کې به خیر او برکت واچوي په دې وجل چې هغه یې د الله دین بیانو حضرت شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي جیلونو ته به یې بوته تکلیفونه به یې ورله ورکول. ځوابای کې د اوبو په ډنډ کې وغورځو او په سینه یې ورله ګټې کېښودې، په جمي موسم کې به مې بیا به مسله بیانې شېښوې او یو ځل پولیس بوته او موږ کره یو خادمه مشره ښځه وه، هغه ورپسې روانه وه او هغې به اواز کو ظالمانو د خدای توحید بیانوي ځکه چېرته بیایي ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس وجنی هغه کسان چې هغوی وینا کوي توحید د خلکو نه فبشرهم بعذاب الیم چې د الله د کتاب نه اوړي هغه نه مني آیا ته نه ګورې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورله لږو ټکي علم د کتاب یدعون الی کتاب الله رابلل شي د الله کتاب ته لیحکم بینهم دې لپاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې ورته راشي په قرآن فیصله کوو راشئ په قرآن باندې فیصلې وکړئ. ثم یتولی فریق منهم، بیا اوړي یو ډله د دوی نه، وهم معرضون، او دوی دي همېشه اعراض کوونکي، جمله حالیه راړه للتعبید ده، وهم معرضون، او دوی دي همېشه اعراض کوونکي، د الله د کتاب نه اعراض کوي. دا الله د کتاب نه راوړي سوره نور یو کم پنځوستم آیات وګورئ 49 هلته هم ذکر کوي سوره نور آیت نمبر 49 یو کم 50 تم زراعت سالو استم نه شروع کوم تولی عن کتاب الله چې د الله د کتاب نه اوړي او شپږمه خبره اثبات د قیامت دوه باب یې ختم کړل ګورئ زمونږ طریقه دای چې مونږه په درس کې په میانس کې نیمه ګنټه تفریح کو ا تفریح او ریسس د دې لپاره یې چې طالبانو پښمنه کړي هغه وبوم به اسکلی وای اودسونه تازه کی اودسونه تازه کی بیا راشی بیا سبق شروع کو نو بیا سبق وایو چې ماسپخین داخلي نو مزو کو چې ماسپخین داخلي نو دغه چټي وشي نو موږ تفریح کوو لږ درې پاوه تفرېه ده او دسونه تازه کړئ او بیا به سبق وایو.